د کم زناور قرباني سې کیږي ناغه موږ بیان کړو اوغ غوا غوې بيزا ګډه چيله د ټولو زناور قرباني سې ده چې داغه د قرباني لایق وي سالم وي کوم ذکر وي کوم نسوي خسوي که غیر خسوي ټولو قرباني سې ده ها خو وړوکې ساروی په یو کس کافي کیږي ګډ پیسه او غټ ساروی د یو نواله تر وو پورې ساروی په مقدار ته بکته شي کدرې کا سب کې راځي سلور په کې راځي دو په کې راځي پنځه په کې راځي جو فوتا بر ټول یو شان دي دانه چې د یو د دریو کی او د دوو نکی د سلورو نکی د غټ ځناور عمر چې دوه کاله پوره او په دریم کې رواني یای غاخونه وي چې دوه غاخونه کم سه کم کړي هوسو دغه زناور داغه صفات بیانوم چې دې صفات والا زناور باندې قرباني صحیح ده چې هغه بالکل صحیح وي سالم وي د هر قسم عیب نقصان نه پاک وي عمر مکمل وي نو هغه قرباني لایق ده د کم زناور چې هغه خکر پیدایشي نه یا مات شوی وي خود جن نو خکلی شوی نه یا پیدایشي خکر نه او یا مات وی خود جلنا او خکلی شوی نه چې داغه سر او دماغ ته نقصان نه رسیږي نو داغه قرباني صحیح ده زیات عمر د وجنا چې بچي درولو نه عاجز وي کم غوا کم میخه کم ګډه چې د بچي درولو نه عاجز شي ډیر عمر یې دا قربانیم صحیح ده کم زناور چې د علاج د پاره هغه له داغونه ورکړی شي د بیماری د پاره د بیماری د وجنه داغي قربانیم صحیح ده چې کوم زناور چې داغه بچي موجود وي او هغه لپی ورکه داغه قربانیم سیدا چې د کم زناور لم پیدایشی نه پیدایشی یا وی خوولو کې وی چې هغه د لکې مشابه وی نو داغه قربانیم سیدا د وړو کې د لیونتوب حالت د وجنا یا د غاخ د نراتو د وجنا چې اغا د سرنا او د خوراک نه نه منع کوي غاخونه دوره وی یا نیوی خو خوراک په کول شي د هغه قرباني صحیح ده نه نه چې قر یو غاخې نه نه یو قرباني په صحیح کې نه چې کم زناور خوراک کول شي په غاخونو باندې په لمبای طریقې د په ګدواله باندې کټ شوی وي یا داغه د غوګ سي مخامخي سا کټ شوی وي یا جدا شوی وي نو داغه قربانیم سیدا خو جدا شوی دا څه نه چې معمولی حصہ مخامخي سا وتا د غوګه خو درې مې سبب یې کډرې مې سا درې مې سنو جایز خو چې درې مې سینه سیوای یا د نیمې نه سیوای نو بیا پینې کی هغه زناور چې داغه پسترګو باندې لوندوي داغه قرباني صحیح نه ده اوس د هغه زناور بیان زکوم چې داغه قرباني صحیح نه چې داغه خکران بالکل د جن له مات شوی وي او دماغ ته اثر رسیدلې نو داغي قرباني صحیح نه ده دلون زناور قرباني صحیح نه ده یو سترګواله زناور قرباني صحیح نه ده هغه زناور چې هغه ګډ وي او د ګډوالي د وجنا د قرباني زې ته سمت لینی شي نو داغي قرباني صحیح نه ده هغه قرباني چې هغه بیمار وي او مرض پای کې ښکار شوی وي نخې د بیماری پای کې ښکارې داغي قرباني صحیح نه ده هغه زناور چې داغه دواړو غوګونه داغه لمان داغه لکۍ هغه بالکل کټ شوی وي نو داغه قرباني صحیح نه ده هغه زناور چې داغه غوګونه پیدایشي نه یا دواړه پیدایشی نه یو یا دواړه نو داغه قرباني صحیح نه ده کم زناور چې داغه دواړو غوګونو کې یو غوګ پوره کټ شوی وي داغه قرباني صحیح نه ده اوس د غوګ او د سترګو او د لکۍ او د لم په باره کې بعض فقها تعبیر داسې کوي غوګ سترګې لکۍ لم هغه عیسی چې ډیره بچوي او کم نقصان شي وي نو قرباني د پاره معنی نه ده کچرته کم وي نو معنی نه ده او که زیات وي په دې سيزونو کې زیات نقصان وي نو بیا هغه باندې قرباني صحیح نه ده تهایی عیسی ها علماء ذکر کوي بهرحال د دې قربانو په زناورو کې د عیب په باره کې چې کله معمولی عیب کار شي چې دې د عیب دام نه شي دې ټف وي یره و یره منګه سګو خو ساروي الله غو خنالي نه ته چې ځان له یو شیخ خو خې نو هغه د قرباني د پاره مخه کا چې خخستوي تسر الناظرین قران وي خستوي برګوي توروي خړوي ارنګ کې جوي خو چې نظر اخلي او برابر وي نو هغه زناور سره ځان لوالي د قرباني کولو د پاره او نور باندې ځان سره نه خلاصي چې کله قرباني کوي نو د قرباني په وخت کې دعا آداب زده کوي اللهم تقبل مني كما تقبلت من حبيبك محمد الله څنګه چې تا دا غو ابراهيم عليه السلام نه قبول کړو الله زمانه هغه څخه قبول کړه یا په سي طریقه باندې چې څوک پويږي د علالې په طریقه نو هغه چې باغه علالو کی چې د علالې په طریقه باندې پويږي که د آلې په طریقه باندې نه پوهېږي نو هغه به علاله نه کوي هغه به علاله نه کوي چې د آلې په طریقه باندې پوهېږي نه اسې نه چې بیزایا هغه چاله کې نه دي دې کې یو رګ دی چې هغه کټ نشي نو قرباني نه کیږي وره ها خا دا غې نه پس چې قرباني علاله شو ټک ټوک شو نو دا هغه غوخه هغه بدلی سیکی خپل خپل ایسا د جکم د شرکا دی اول به هغه منس کې 15 کس دی نو غوخه به 15 سی شي بیا هر یو ایسا و بیا ځان لا درې تقسیمه کوي یو ځان لا یو دوستانو لا ایو اقارب لپاره اگر کو دوستانو قربانی کړي استادان دي دوستان دي ملګری دي یو دا غیر لپاره یې سره او یو د خپلو او یو د غرباو لپاره یې سره هو دا فقها ذکر کوي چې د خپل کوري زیات وي نفری زیات وي او ټول ځان لا استعمالي نو ام خه خبره ده او کو نور کوي غریبانو ته او ټول ځان له استعمالي نو ام خه خبره خو کم سے کم غریبانو ته په کیسه پکار ده دا چا د پاره چې هغه کسان غنوي او له هغه د پاره کافی کی ها د قرباني غوخه خرصول نه شي نو قرباني غوخه چاله په ایواز کې نشي ور کوله نو قرباني غوخه ار چاته ور کولې شي که غریبی که مالداری خو چې کله د خرڅ کړه نو دا په حکم د زکات کې زکات چې پچا کې اقا چاله و بیا دا سرمنداغه ورکه او کاغه له دیو نکړه نو حق دې ادا نشو هو په خپل ته استعمال کې راوستې شي مسله ته جوړې ها سرمنته دا بیا ستناله ته جوړې سرباند ته جوړې دارنګي ډول ته جوړې بل یو شیست جوړې چې پای مشکیزه غونډه چې پای کې سيزونه خلک وبا چې غوړې چې تیل چې په خوا دا باج علاقو کې دي زونه دستور عامي ارس زیاتی نو داسې یو شی جوړ کړی دی نه پای کې سامان نه چي هغه خپل استعمال کې سرمن راوستي شي خو چې د خر سکړه نو هغه خپل استعمال کې بیا پیسې نشي راوست دا به د غریبانو حق دی خود سرمنې پیسې په معاوضه کې چاله ورکول نه شي شوالو کماله قرباني وکړه نو د قرباني په وس کې الک سرمن بتاله درکم دغه پیسې یا د جماعت امام تا یا محله تا یا ها په نوکرۍ کې یا په تنخوا کې د دې د پیسو د زکات او د قربانې د سرمنو پیسې ور کول دا ګوره جایز نه دي د سيزونو کې دا بغیر د عوض نه اصل عوض بهترین عوض د مبارک علما ذکر کوي چې هغه طلبای کرام دي طلباء ول ورکا غریبانو ته ورکا محله کې دي خپل دې رشتہ دار دې اغل ورکا عالم دی استاد دی کمزور دی اغل ورکا خود دی مدرسینو او د ملازمینو په تنخوا کې راغونډول او داغه کې پیسې ورکول دا جایز نه دی دا که د زکات وی او که د قربانی وی او که د سرسیا پیسې وی راغونډي کی وځه امام له په تنخوا کې لګي لوګو دا جایز نه دی دا واوره بعد خلک خپل امامان او بعد تنهادار هغه په دې باندې ساتي دا طریقه دا جایز نه ده پکار دا دي چې مونږه په سې طریقه د الله عبادت وکړو او عبادت په ځان باندې بوج کو نو بعض خلک د عبادت په ځان باندې بوج کی نو نو قرباني سرمن کم سے کم چې داغه سیسا په خپل مرکزونو باندې چې د کم زین دین چاته رسیږي لکه زمنګ سره دا بعض غریبانان دي کمزوري دي حفاظ دي الاندې دي ها بعض به کې یتیمانان دي غریبانان کمزوري دي نو هغه لپاره کې سو کوي ارزه کې چې دا چا ها مدرسې هغه کې غریبانان الله او کم سے کم دلته به کې سو کوي بل چې مستحب وخت بهترین وخت د قرباني هغه چې کله د قرباني کم دی چې سحر منځو شي د اختر د اختر مون چې کله وشي نو د اختر د مانځنه پس بیا به قرباني کوي د اختر منځ داغه په باره کې ها د زناورو نو قربانې د زناورو چې کم پیت لوي شي اوس د ارز دوه درې چې سوره سالوي اغستې شي وړي داغه خوشان داغه پړې دا به ټول صدقه کی او کزان له خپل استعمال کې راوستې شنو هم جایز دي ها جایز دي خو به تر دا چې دا غي ار یو شی هغه تاسو کې هغه ته صدقه کې خیراتی ورکړي بلدې کې اخلاص پکار دی چې قرباني کې چې سوره اخلاص وي هر عبادت کې په جانګيري کلی کې پاپا بټې سره ادا کیږي مون په ادګا کې چې کم زمون خوښه نږدې علاقې دي کلی دي موږ سره خوا کې او هغه زنانه خصوصا زمونږ د درسونه اوري په کار دار چې هغه خپل نوجوانانو خپل سرونو دا ترغیب ورکړي چې د پاپا بټې ته د اختر پورزار 19 بجې ان شاء الله اورسي زمونږ بعد هفته پورز د خالی پورز 19 بجې ان شاء الله په عیدګاه کې همونځ د اختر ادا کیږي او که چرته بهرانو حالات موسم صحیح نو نو بیا به جمعات کې زمونږ موږ ادا کیږي او چې حالات صحیح وي نو بیا به زمونږ 19 بجې ان شاء الله د پاپا پټې سره موږ ادا کیږي عیدګاه تتلل دا ډیر ثواب دی په موږ کولو کې د جمعات نه دا ځکه چې نبی عليه الصلاه والسلام مسجد نبوي کې مونږ نه کړي د عیدګاه د اختر بهر صحراګانو ته وتلې دي مسجد نبوي کې یو مونږ کول په 50 زره ثواب دي نو 50 زره ثواب پریدي او صحراګانو ته دي نو معلومه دا شو چې د اختر مون په صحراګانو کې ډیر د 50 زرو نم زیات بهتر دی خدا نه چې باز خلکو کلی کې دنه یو ځای جوړ کړی نه دا به بهر زی چې سم نه خوش کوي ډاګي شالی میری نه نه بیا خدای نه دا جمعهتون کلو کړي او هغه باز زینه په کلو کې جوړ کړي نه نه دا به کلی نه بهر زی چې سمنه لري تلی شي سمنه خوش کینو داغه ثواب زیات دی زی ام تکبیرات بووي چې دا غړ راځي ام تکبیرات بووي دا تکبیرات طریقه د زنانو د نارینو د پاره څنګه چې د نارینو د پاره تکبیرات دي دا به د جمعې پورس سحر موس پسې شروع کی د جمعې پورس سحر موس پسې شروع کی هر موس فرض پسې ویل دا واجب دي یو ځل خامخه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد د جمعې د سحر د مون نواله تر درويشت منځونو پورې بدا ویلې شمیر کوي یو د جمعې را شو یو د خالی را شو یو د اتوار را شو یو د حبیل شوا نو چار پنځه بیس او د پنځم د میلې په پنځم مازیګر به ختميږي د پنځم پورز جمعه هفته اتوار پیر شل منځونه شو او د پنځم پورز په مازیګر باندې به دا تکبیرات پنځه منځونه مازیګر د پنځم پورې کړی شي دا به خزم وای چې ځان لمونځ کوي بعض خلکو د جماعت سره خو خو خو د جماعت سره مونږ نه کوي نه اب ځان لوي اگر چې د بعضو فقهاو په نسبانه په خو لازم نه دي خو نه ویلې بشي دا خو په اړه لازم دي چې دا به وای د خزنانه زده کی دا به چې کله فرض منځو کې چې سره ډېر تکبیرات ویلې شي نو ثواب زیات دی د اختر منځ لا تلل د اختر پورز په عیدګاه کې مون نه کول ثواب دی چا په عیدګاه کې د اختر پورز باندې منځو کو کور کې بم زنانا په ځغرز د حنف نه کوي هو باز فقهاوی د اختر د مانځنه مخ کې کور کوم زنانه مون نشو کوله هو د اختر د مانځنه پس خلق واپس شي که زنانه بیا مون نفل کوي کور کې نه کول شي خو به تر دا چې په دا ورځ باندې کور کې وشي او نه ادګا کې وشي دا حد عیدګا مسائل دی عیدګا تتلل په عیدګا کې بیا دوه رکعات مونږ کول دا طریقه خودل ماشومان او تا کشران او تا او په دې کې شپږ تکبیرات زائد دي هغه بیا موږ په عیدګا کې داغه بیان کو خود زنانو د پاره خصوصا زمونږ دا طلبه دي زنانه دي دا اکثر کورونو کې اوري نو دا غي د پاره خه خبره دادا چاغي په دې رز باندې مخبرو ته نزي اے زنانو دا واوري ناری نه پوهه کوي دا چې سار د وخت شي نو دی به ها چیس کی انس کی منډه به مخبره ته وي څوک په سایکل او څوک موټر سایکل او یول د پلار د مور او مبارکي کوم بیا اعظم مغبره لا په دې رس تلل حرام دي ناروا دي که سالم کال کې یو سړی نه یو روزانه سړی زی نو په دې لازم تلې شي او چې سالم کال کې سوګنه دی او په دې رزبانه خاص کې یو زی نو دا حرام دي او د خود تلل خو په طریقې اولا حرام او من دي نبی عليه الصلاه والسلام منع کړي لعنت پاغه خو ویلې چاغه مغبرو تزي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زوارات القبور لعنت ویلې نبی علیہ السلام پا خذو چا غروانې دي مقبرو ته نو یو د خذو تل مقبرو ته یا د خذو تل د اختر نه یو ورځ دوه ورځې مخکې قبرونه صفا کول قبرونه برابرول پاغه خاورې چول دام حرام دي قبر د پاسه به خاور نه چي نه د اغازه او نه به د بل ځنه وروړي هو هغه قبر سمول شي چې په کوم قبر کې غار شي نقصان شوی نوار شوی نو هغه برابر د ځمکې سره او برابر جوړي دانه چې په ار کال کې محرم کې حسن او حسین میاش کې یادا په اخترونو کې په روزانه هر اخترونو رہے کې پیدا خاور یا چې سلی په ودرې نه نه دا ورورو اواری کې زمکه سره په بل خخيږي بیا نو دا حرام دي ناروا دي بل دا دا یو مسله ده چې کله غمونه راشي نو په غمونو کې هغه اختر چې لومبه راځي نو خلک به کټونه واچي خلک به راځي وي دا لومبه اختر دی دا رسمونه ختمول غواړي خصوصا زنانه نور زنانه او کړي ځان باندې ګوري وای دا د فلانو لومبه اختر دی دا من دی د اختر ورځ په خلکو په غم مبدلوي بس غم شوه دی درې ورځې غم شوه دی هو یو هغه غم چې د اختر نه یو ورځ مخکې وشي او اختر دوی مورځي یا اختر درې مورځي یا اختر لومبۍ ورځي نو بیا هو هغه غم خو غم دی کې خو بناسته تعزیت پکې دواله بولځي او غم دی خو چې مخکې چرته غم شوی هفته یا میاش یا کال مخکې شپږ میاشتې او ته بیا اخترونو کې غم تازه کې د دې شیګانو رسم دی موږ به دا رسمونه پریدو بل خوشحالي مناول چې دا چا صفا کپلی حاول نوی کپلی جوړی کې چې چا وس کېږي چې دا چا نه نو صفا کپلی وینځلې شي صفا شي خوشبو اولګي د وخته غلام بي صفا کپلی واچو څنګه چې صفائی کولې شي دا د خوشحالي رز ده صفائی بهتره ده او قرباني کول چې دا چا قرباني وسنه کیږي نو داغه د پاره حضرت صلی الله علیه وسلم قرباني کړی دا چې دا د غربا او دا نو هغه د خفقېږي نه او چې د چا وس کېږي نو هغه د خپ شو او په مینی سره خپل شرکا وګوري چې زما شرکا حرام خوارن دي عقيدي غلطي نه دي ولیک د کم شرکا او عقيدي غلط وي نو دا غي سلام ګوره قرباني صحیح نه ده نو په کار دار چې زم په اړه طریقه زمونږه دا خوشحالي دا خراب نشي او د جمعې پر ورځ ان شاء الله عرفه خو سبا ده په ټولي دنیا کې زیارت ورځ ده خو چون کې زمنګ حکومت داسې اعلان کړی دی نو صرف تکبیرات زمنګ رسولي نو کو څوک روزه نشي بهترین روزه هغه سبا د عرفه ده یوم عرفه ده او بل چون په ټولو دنیا کې اختر دی ها نو کني سعودي نه سکه نه ضرورت نشته سبا عرفه ده ها سبا پکار چې موږ اهتمام وکړو چې چا وس کېږي دروځي ار دا یو ورځ دا ار چاله پکار داري ها د اختر په ورځ باندې خوراک سکاک نه کول دا بهتر دی هغه ته امساک وي سو پوری د مانزنه خلق واپس شوي نه د عیدګان خلق نه واپس شوي نو هغه پوری خوراک چې سره ځان بند کې د خوراک نه دا مستحب دی او کو کوي نو حرام او ناروا نه دي ګوره بعض خلکو دا روا سيزونه یا مستحبات سيزونه هغه فرض ته رسول دي د اختر پر ورځ روزه نشته دته امساک وي نبی علی السلام به د وخت عیدګاه ته ته نو خوراک به نه کاو وی ولې کو خوراک کوم زه په خوراک به مشغوله شم او زمانه به مونږ د اختر مخکې روستو شي نو د اختر مونږ دوباره د لوی اختر مونږ د پاره سره چې د وخت تللی شي ثواب زیات دی خلاص کاک بنه کوي بهتر دا دی هو د لوی اختر په ورځ خوراک سکا کرستو کول او د قربانۍ په غوخه روجا ماتول خوراک شروع کول دا غیر ازي نو د دې ثواب زیات دی دا مستحب دی ګنټه دو سره له کرستو خوراک شروع کیږي دا مل مسیا دا او مل مسیا پاغه بهترین چیز چې د شروع کی د قربانۍ په غوخه تیکا باندې نو دا بهتره ده او کله قربانې غوخه نیمه د مانځه نه پسم خوراکي نو حق ادا کیږي ماشومان دي والدي نارینه دي پکار چې په دا اختر پر موږ لوګون دي خوراک ورستو کو د قربانې غوخه پوره کاغه نه نو د مون نه پسم کولې شي خوراک دا سو احکام من بیان کړ مختصر طریقې باندې نور سو بعضې څه کتابونه ان شاء الله حضرت طلباء ته خیر ویم ان شاء الله او بل د اختر په ورځ د او خطبه نه پسم دعا نشتا د مون نه پسم دعا نشتا او پاره منګه حواله مخکې مشان ورشا کشمیری رحم الله دوزه د ګړي فیض الباری کی لا دعا بعد صلاه العیدین نشتر دعا پس د اختر د مانځنا د خطبه نه غرست ځکه نشتا چې فورا ها بیا اتصدمون نه پس ځکه چې اتصال ختميږي نو پکار دا دی چې نه د خطبه نه وشي او نه د مانځ نه وشي هو بیان وشي د اختر په ورخه تفصيلي بیان وشي خلک د زناورو د قربانو او د اختر د مسایلو نه خبر کې داغه نه پس دعا وکي خیر دی نو پکار دی دا باز مسائل چې دا منګه زده کو او په دې منګه ځان پوي کو نو ان شاء الله زمنګا په جانګيري کلی کې پاپا بټه کې وا د اختر مونږ ها د هفته پورز 19 بجې ان شاء الله پاپا بټه کې کم چې د معمول موافق د مختلفو لړو زینو خلک راځي او په عیدګاه کې په مونږ کې موږ سره شاملېږي نو ان شاء الله دا زمونږ د قرباني مسائلو سبب کې ان شاء الله چې تاسو لا نشم څه کار نو نور مسائل بیان کوم په پته نه لګي او د زیارت پورې به زمونږ د سبقونو چټي ان شاء الله یو خو سبا زیارت ته تر بل زیارت پورې تقریبا د الله سوځ جوړیږي د زیارت د هفته د ځنو به زموږ سبقونه شروع کیږي دا آینده هفته نه بل خالی پر ورځ به زموږ سبقونه شروع کیږي ان شاء الله بیا لازم په حال رحم کو دعا وکړي اللهم اجعلنا ذکر